اوس اولنې باب 59 نمبر آیات پورې با اولنې باب دی په دې باب کې څه ذکر کړي په دې باب کې اوله شبهه د مشرکان رد کړي رد د شرک فی العلم او فی التصرف الله وی الہ دې مبل څوک نشته نو اصحاب کهف دا په دې صورت کې تقریبا سلو دلائل داسې پیش کړي چې صفاتونه د خدای په ما کې دي وګوره اصحاب کهف ته علم نو چې موږ سره وخت دو نو عالم الغیب زیما الان کې اولیاء دي منسوسی اولیاء دي په قران کې راغلي اولیاء څوک چې اصحاب کهف بل خبره دا ده چې ګوره هغه متصرف نو طاقت او قدرت خپل نو دا ټول حالات چې فراوس دي دا مار اوس دي دویم نمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې غیب نشته هغه راوړي مثال دریم نمبر موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام سره علم غیب نو ګور څلورم نمبر ګور ذل قرنین سره علم غیب نو نو علم غیب د چا سره نشته بغیر زمانہ لہذا عالم الغیب زیم متصرف زیم نو چې زه عالم الغیب ما زه متصرف نو خدایم زیم لہذا زما بندگی کوي زما عبادت کوي دا ورته وای خو په دې ته کې با اولا دغه د او په دې کې صورت کې درې هجرتونه دي سو هجرتونه دي درې یو هجرت د چاره د اصحاب کهف دی د پاره د حفاظت د دین یو هجرت د چاره سفر د چاره د موسی علی السلام د پاره د طلب د دین علم حاصل دریم سفر د ذوالقرنین د پاره د نشر او د غلبی د دین هغه په دنیا کې دین قائمه د دې لپاره داسې کېږي دا سفرونه کیږي نو اوس د دې ځای نه کومه قصه شروع کیږي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم دا د اصحاب کهف واقعا ده دا ذکر کوي خود دینه مخکې یو تمهید په یو سلور آیاتونو کې هغه ذکر کوي ورته بیا دا غینه پس قصه شروع کوي هغه تمهید د سره پارا ذکر کوي پای کې خلاصه د دې قصې ذکر کوي دا سره پارا ذکر کوي قصې نه ذکر کوم دې د پارا ذکر کوم چې ګوره دا زما د قدرت آیاتونه دوی خپل متصرف نو دویم نمبر دوی په عالم الغیب نو دوی له چې مطلب عالم الغیب یو زیمه دوی ته علم غیب نو هغه بل اول نو ته ذکر کی بیا دا غینه پس واقع شروع کړي ولی دا سوال يهوديانو کړو مشرکانو ته کولو تاسو پښتنه وکي سسړیو هغه ورکشي وښوي دا غي بارکه مونږ خبر راکړه مقصد په دې سوال کې دا و دی خو د پیغمبر دا جواب براتي نو چې جواب راکړي نو موږ به توای چې ګوره توای چې بل څوک متصرف نشته وي په بل چا کې خدایي صفات نشته وي نو دا وګوره په دغه کې نو په اصحاب کهف کې نو نو اصحاب کهف کې وته موږ راو باسو نو بس لہذا شرک به ترقی ملاوي هغه الله تعالی عجیب نظام دی چې صورت نازله او هغه نه مخکې اولن تا دو خبر ولا رد وکړو چې نه خدای صفات پکې نو پاتابه کا پکې خدای صفات نو نو هغه اول پاره باندې رکھے ښا قصه پر ذکر کړي داسې په یو ترتیب سره پای کو بیا حکمتونه ایدای پدای ته ویم ام حسب تان نا اصحاب الكهف آیا تو ګمان کې چې خاوندان دسمسته اے هغه دسمسته والا د غار والا خلق والرقیم او هغه خاوندان د رقیم رقیم څه شی دی رقیم بعد وای دا هغه علاقی نوم دی چې اوس هغه ته بیا رستو بترا ویل کېدل هغه رقیم دا هغه کلی علاقی نوم یا بعد وای چې نه رقیم رقم هغه تختی ته ویل کېږي نو هغه تختی باندې د دوی نمونه لیکل شوی چې دوی رخ شوی دي دوی پسې یو اډر جاری و نو د رقیب معنی په نن تبا دور کې کولې چې د تور لیست والا د دوی نوم په تور لیست کې په هغه زمانہ کې شامل و چې دا کسان چې ونی ولې شي مړو ژوندۍ چاره اوستل نو انعام به ورکړي بادشاہ او د دې د قتل حکم وکړو نو داو ور رقیم یو د تختی والا دا تور لیست والا کانو دوی من آیاتنا عجبا د آیاتونو د مونږ نه ناشنا دای تا دا ګمان د چګلې زما په قدرتونو کې عجیب قدرت دال چې بس دا اصحاب کهف دي نه نه دا نه دي د دینه علاوه زما نور ډېر د قدرت عجایبات دي الله عجیبان داس کې په يهودو را دوه او مشرکان چې مشرکان به دا وایي چې دا د اصحاب کهف تصرفات الله وایي دا زما تصرفات دي دا زما قدرت دي او زما قدرتونو کې بیا داسې داسې عجیبم نه دي د دینه علاوه نور قدرتونه هم زما شته اول نه پیرا دکو اذ اول فتیتو یاد کا پاغه وخت کې اول فتیتو چې ځای 1900 ال فتیتو غزوانانو ال الکهف غسمست تا خلوت تا اغه تلال لغزوانان ابن کثیر وای همیشه د حق دعوت او د حق کار څوک کوي دا ځوانان کوي فتیه کوي خان کوچ بدی اعلان دي کړی فتیه بیا هغه راځم چې او فاس یو کار وکي باته بډاګان هغه بیا جاخی شي هغه بیا هیڅ نشي کولی فقالوا نو وای دی وی دی ربنا ای رب زمونږه ترا چې دوی دا دعا وګوره په دې کې تصرف چرته آتنا رب ورات مونتا مل لدن کا د خپل طرفنا رحمتن رحمت رحمت څه شه ده کلکواله په دین باندې الله تم په دې دین کلک وهيئ لنا او تیار کی مونږ لرا من امرنا د کار خپلنا رشدن خیر الله مونږ ته د خپل کار نه نفرا کی او د خپل کار نه راته خیر راکی دا دغه وکړه اوس ته ګورا دا دلته کې تاسو ګورئ کنه اصحاب الكهف والرقیم دا کسانو وې د حضرت عیسی علی السلام نه مخکې یا د عیسی علی السلام نه پس بهر حال داخلو په یو علاقه کې او هغه علاقې پوره تفصیل نه معلوم چې کومه علاقه و بعضی وای ترکی طرف ته بعضی وای چې نه دا د شام طرف ته خو به هر حال په دې علاقو کې په یو علاقه کې وو نو دوی ته کولو دوی چې کوم دی نو دوی په توحید باندې وو قوم مشرک او بادشاہ دا غدمانی چې د قیانوس هغه لوی جبار او لوی مشرک هغه به خلق په شرک باندې مجبور کول د دوی میله وا یو میله وا خلک راغلي دي جشن له نو دوی داسې اړخ تناست یا نور خلک هغه بوتانو ته عبادت کوي څه کوي خلک دوی ته ویل که تاسو نه کوي دوی نه مونږ نه کوي ولې نه کوي دا خو دغه شرک دی لانجه جوړه شو بادشاہ ته راپورټ لاړ بادشاہ دوی راوغتل بادشاہ ته په دربار کې پښتنه وکړه بادشاہ ته دوی جوابونه ورکړي بادشاہ پسې هغه ته مهلت ورکو خدن کی ورکو دوی لاړل تنه لاړ غرتا او په غره کې کوم دنه په غار کې سوا غرتا پنا نور بیا کسی بیا په تفاسیر کې بعضو کې تاسو نمونه د دوی ویني مقصد مینا د فلانې د یلمی خاله دا نمونه سری دا اسرایلی روایت دي خو شه کنه دوی د ځای تر اوسه پورې صحیح پته نه لګي د نمونه غوښتله بالکل دا بس اسرایلی روایت کې راوړي دي بس راوړي دي صحیح دا دي دا نمونه دي څه حرج پکې شته نه کدا شینو چل بوشي پوښوي په تعویذونو کې ملي کوي وهي لنا من امرنا رشدا فضربنا تعویذونو کې آیاتونه لیکي کنه احادیث لیکي احادیث کې دعاګانې خې خې راغلي دي فضربنا على اذانهم نو وهل مونږ دوی په وګونو باندې په وګي وات څه مطلب دی الټا پاولې په دې پاره چې ښکارا کومګه ایو الحزبین چې کم یو د دوو ډلو نه اخسارا ګیرون کړي لما اغا مودی لرا لبی سوچ دوی تیر کړي د پدیغار کې امد امودا چې هغه مودا څوک شمارل شي چا ته پته لګي نو دوی کې دوو ډلو کې یوې ډلې تم پته نه و چې څونه مودا موږ تیر کړي ورسره روان و واقع نو هغه کې خدای وته پاول کې ذکر کړ چې عالم الغیب زین او د کړي ماو راپورته کړي ماو خو چې کنه کذالک واصناهم کما انمناهم لکه څنګه چې نو د کړو داس ناراضی نو دا زما د قدرت علامه دي تاسو را پاسې دا غي عبادت شروع کړي چې را دا دوی کې تصرف دا غوی نه مدد غواړي چې دا دوی کې اختیارات دي الله وای نه دا خو زما دي دا خو دا غوی نه دي خوش اوس دا غي نه پس واقع شروع کړي نحنو نقص عليك نبأهم بالحق دا اول دا غوی غ کلکواله په دین او هدایت ذکر کئ نحنو نقص علیک مونږ بیانو پتا باندې نباهم خبر دا غوی بالحق کی پرشتیا خلق پک کسی جوړې کړې وی غاډې واډې دروغ الله وای د رشتیا او خبر ته بیانو مګه دا دی انهم فتیتون چې یقینا دوی ځوانانو امنو ایمان راوړو به ربهم پر خپل باندې وزدناهم او زیات کړو مونږ دوی لره غودان هدایت منګه دوی لته کړو هدایت زیات کړو مطلب په ایمان کې مولا ترقی را اوستوا قوت مولا ور کړو د ایمانی وربتنا علی قلوبهم الله وی هو شجاعت وګوره په دعوت کې یو دیمه خبردار چې دې طرف ته اشاره کوي چې دا دوی چې دومره کلک شیو دا ما کلک کړو ما دا خپل کمزوري خلکو د دې غریبانو د دعوتم څخه تصور نو روس تر دې کمزوریم بیا راځي په دې آیاتونو کې به توخی هغه ځای کې الله دا کلکواله ما ور کړو وربتنا علی قلوبهم او کلکواله راوستو مونږه پزړون دوی باندې اذ قامو کله چې دی قدرېدل بادشاہ راو وختل وی درول په دربار کې الکه تاسو رښتیا داسې دي عبادت نه کوي دوی نه نیکو وی خبره نه کوي تاسو رب څوک ته اول سوال د بادشاہ داو وستا سو رب سوک تے فقالو نبی اوی ربنا رب السماوات والارض رب دمونگا رب دا اسمانو نو دزم کرے وی اغا دمونگ رب دی اغا ورطا وی اغا خو چک تر ٹولو رب بی خود بل چانا مدد غواری که نغواری بل چانن پکې مدد غواړي دی ویلن ندعو من دونه هرگز مونږه مدد نه غواړو من دونه غیر د الله نه الہن د کمبل مددگار نه هغه ورته وی کوم اوغوخت څه نقصان بوشي وی لقد قلنا اذا شتتا یقینا من به وایو په دغه وخت کې د حد نه تیر وینا دا به د شریعت د حدود نه بهر وینا وینا بادشاہ ورته وی تاسو دې قوم نه خپويږي دې پلار او نکنه خپويږي دا ټول قوم ګوره دا منی او تاسو نه مانی پوښوی جمهوریت ته کنه نو دا تاسو ګوره اکثریت ټول قوم ما سره دی پینځه شپږ کسه شرپسند راځم شوی مخالفه خبرم جوړه کړې ده دی را پاتې دل چې قوم دلیل نه دی اکثریت دلیل نه دی وی ها اولای قومنا دا زمونږ قوم دی اتخذو من دونه الها جوړ کړی دی غیر د الله نه مددګاران لولا یاتون علیهم دوی په خپل دلیل نه دوی دلیل پیش کی لولا یاتون علیهم ولدین نراوی علیهم په عبادت ته دی خدایان باندې بسلطان بین واضح دلیل دوی ول واضح دلیل نه نراوی هغه ورته وی نه دا به تاسو معنی په زور به معنی دی ته وی دا خو ظلم دی دا خو کذب دی مونږ دا کار نه کوو فمن ازلم وسوک د ډیر لوی ظالم ممن دا چانا افترا علی الله کذبا تړي په الله باندې درو یا تاغو یا زما د ملک قانون دی دا به تسلیمه وای هغه ته وی دا ظالمانه قانون دی دا دروغجن قانون دی مونږ نه منو و اذ اعتزلتموهم نو بس لاړ نور واقع قران نه ذکر کوي ما تاسو ته وی قران به ته مقصدی ځای ذکر کوي بادشاہ وای دا د مالدار او خلکو زامن بادشاہ دربار نه وباسل پلان ته وی دا سړی سم کوي قسم منقل سبا در وجنم پلاران د دې په لاسونو کې هغه زمانہ کې د دې په لاسونو کې هغه دغه بنگړیو سیلیو پکې هغه ته وباسل هغه زمانہ کې دا جایز هغه ته وباسل د خپل کورون نه وشړل یو ځای نو دوی لاړل قوتل وای ذا تدلتموهم دا اوس په خپل میان کې خبرې کوي وای کله چې تاسو جدا شوي یو بل ته وای پوه شوي هم ته مشرکان دا هجرت ته ها تو ګور دوی هجرت کړي د مشرکانو نه توکل په الله کړ دې او ما یعبدون او جدا شوي ما د هغه خدایانو نه یعبدون چې دوی عبادت کوي د مشرکان الا الله غیر د الله نه الله نه نه جدا الله خو مشتا خدا نور خدایان چې کله پرې خودل یو بل ته وای نو څه چلو کوي فاو اوس وی چرته لاړ شو دی علاقې نه نو وی فاو بعد پکې دا وی وی ځای اونې سړي الال کهفی باغ غس مستتا یو وته وی هغه پکې راځي ګرځیدل و یا پلانی دا کې ما په غره کې غار لیدل رس مستا وی هغه ته ولاړ شو تل به اوسېږي دا د دوی په زمانہ کې طریقه وا عیسایان هغه پاول کې چې کومو مسلمانانو بادشاہانو به وجل نو په غارونو کې به داسې وخت تیرول دوی هغه غار ته بلاړ شو ینشر لکم ربکم نو خور بکی الله تعالی تاسو ته ډیر بدر کی ربکم رب تاسو من رحمتی د رحمت خپلنا و یهیئ لکم او تیار بکی تاسو من امرکم د کار تاسو نه مرفقا مرفقا آسانی الله یا مرفقا سچے نفع گٹا با اللہ تعالی در کی نرمی با اللہ تعالی در سرو کی فائدی بستا سر دی دعوت روزی بیغم ہو سی دا یو بل تسلی ورکا اوس د دینه پس الله د دې سب اکرام کوي کرامت ذکر کوي خو الله وې دام زما کار دغه کوم د دوی تصرف نو نو ګورا بادشاہ مکه ته په ادریدو کې د دوی تصرف نشته بیا د بادشاہ دربار نه چراوږي غار ته تلو کوم دی وای چا چې څوک پر الله روټي راکړي الله بیا راکړي پوښ کنا څوک په موږ دعوت پرې الله اوس الله وای په غار کې چې ود شو او بیا چې دا کوم انعام تکیږي دا په ما کړل هغه څنګه انعام دی دا دی وتر الشمس تبوین انوار اذا طلعت چکل دا انوار راخیږي المر چراو کیږي نو تزاور عن کافهم نو اوری عن کافهم د غار د دوینا ذات الیمینی خی طرف تا دا د دې غار نه یکی طرف ته ووري وای دا غربت او کله چې ډوبېږي نو تقرضهم کټکې دوی لرا ها دې دا غار نه راځي په طرف باندې شي ذات شمالي په ګس طرف باندې بیا دې ګس طرف ته شي وهم فی فجوه منه او دی پاغه ارت ځای پاغه کلاو ځای دې غار کې دي د غار د غار پاغه انګړ کې دنه یو کلاو ځای پای کې دي پراته دي څنګه بعض وی دا غار جوړ داسې چې مر برا خاتو نو دینه په خي طرف پر خاتو خي طرف ته ارستو او چې ډوبېدو په ګس طرف باندې لیکن دا خبره نه ده حقیقت دا ده چې دا انور الله تنا اړولو چې رڼا خو په دې اولګي خو ګرمای سي پیران شي ګرمای سي پیران شي چې بدن هم خراب نشي او ګرمي نشي نو دا دواړه کار به الله تعالی کول د دوی نه به سحر کې یو طرف ته او مازیګر کې بل طرف ته اړول الله خپل وجات ما اړول ذالک من آیات الله دا اوریدل دل مر چې دی من آیات الله د قدرتونو د الله نه دی و من یذل من یهد الله فهو المهتد هغه څوک چې الله ورته هدایت کی فهو المهتد نو هغه لار مونږ دین کړي دا الله وی ما دې ته هدایت کړو دې په هدایت دی و من یذل او هغه څوک چې گمراهی کی فلن تجد له نسبا ممی غلرا ولیا سوک دوست مرشدن او هدایت کوونکې هغه ته بسوک لار خودون کني وتحسبهم ایقاظا دا د دوی بل حالت وګوره الله وای دایم ما ده روب ولا ما ور کړو په دې دړو باندې اړوم را اړوم يم زه دا هم زما تصرف ته دا ټول خپل تصرفات ذکر کوي وتحسبهم او تب ګمان کې په دې اصحاب کهف باندې د مر نه بچو ساتل بل کرامت دار د خلق د شور نه بچ کړي چې خلق راکې خواته له شور دي دا خواته څوک ورکړي نشي په درشل د دې غار کې بیا څه پروت دی سپې پروت دی الله وای دا په دې طریقه باندې نسوب د سپیل ډار ورتلی شي هم روف دی هم دوی ته وای چې ویخ دی نو سړی ته لاکی چې دا څوک دی بس دا نه جماعت غوسه چې دښته کې سړی اته سړی وی نه کنه ته پروتي او وی خنه بس سړی ته ځان آستا کوي نو دا ته نسی الله وای بل شي پکې وګورا لوي طلعت علیهم کته ور کارا شي په دوی باندې لولیت منهم فرارا وخامقات به واپس چې دوی نه فرارن په تخت سره ولا ملئت منهم رعبا او خامخا ډک بکړې شي دوی نه رعبن د رعبنا دمر رعب به در باندې راشي د رعب نه براو تخت ښا دا پیغمبر تعالی وو هغه کې سلور سو جنتیانو سلور سو انسانانو زور دي هغه تعالی وو ته به راو تخت کما تا ورکار شي ما واستابه سهالي پوښوي ما تا به خلک ورکار کې دي نو بهر حال دای د دوی څه بیان کو دای د دوی هغه بل چې الله وای ګوره دا اړو مر اړو منځو دا روغ بم ته مای خېد دا چې اوددی او ظاهرا وخ کاری دام ما کړی دي ها وکذالک بعثناهم کذالک دا کاف د تشبیه کما انمناهم نو لکه څنګه چې موږ د کړیو نو کذالک بعثناهم دغه رنگ میرا پاسول دا سم راپور تکړل د خوب نه اوس نفي د علم غیب کوي دوی نه چې عالم الغیب هم دوی نه تصرف فهم نشته دی عالم الغیب هم نه دي ليتساءلوا بينهم دې لپاره چې پښتنه یو کې په خپل میانس کې خپل میانس کې پښتنه شروع کړي نو قال قائل او وی یو وین کې منهم د دوی نه کم لبستم سمره وخت تیر کتا ته په دې غار کې یاره په دې غار کې به موږ څومره وخت تیر کړی قالو نو دوی وی لبسنا یومن وخت تیر کوم یو ورځ او بعد یوم یا بعد ورځ بعد ورځ او یو ورځ لکه سړی چې مثال په تور باندې لس بجې ودشي او بیا چې کله را پاتی نو دولس بجې را پاتی نو چې را پاتی ته نو بیا وای یاره مونږ لکه چې یو ورځ تیر کړل یو پکې وای بل وای نه مړه دا دوه غنټې ودو بعد ورځ وا دا لس بجې ودشي او دولس بجې را پاتی نو بعد دا خبره شروع کړي قال قالوا ربکم اوس دی خبره کې دی وای چې دی خپل اقرار کوي چې عالم الغیب څوک ته الله بس الله ته اوس پاره الله تعالی عالم الغیب دې مونږ ته څه پته لګي نو قالو دی او ربکم رب تاسو چې عالم هغه خپو دی د مال بستم هغه سبان دي تاسو وخت تیر کړي پدې کې بس هغه الله ته پته مونږ ته پته نه لګي چې کم یو خ پاک خوراک دغه په دې خار کې وي مجوس وي او دوی دا غو ډوړی نه پاړه خا فل یاته کوم نورا جوړی تاسو ته رزقن خوراک سره منو دا دا سړینا چې کم یو پاک خوراک تیارې دینه پته ولګی دا دا د مالدارو خلکو زامن دا ځا خو دې خواساک ماګه نه خوړو وی چې سم خوراک راوړی پوښوي ولیتلطف او سوی ولیتلطف په نرمي دي کوي په سودا کې په سودا کې د نرمي کوي مطلب یې سره لانجی م جوړوا سو کا په سران والے دلته کې پوه شو خلک برابر خبر کله تک لانجی م جوړوا چې دا پر ریټ کې چې نه دا په دومره ناخلا په دومره اخلا مخیری درته لانجه جوړ شي یا پټوال دې کوي ولا یشعرن نبکم احد او خبر نه کی دا ملګری پتا سو باندې هیڅوک دا کم ملګری چې دین داري وردا سي ملګری چې تاسو خبر نه کی چې وته وي چې ما ملګری دی ولته پغار کې پراته دي او دادی او دادی دا کسی بنه کوي دی په دې یار کې دی چې یار اله دا خو هغه علاقې کې کافران خلک دي او اله هو خو تیر شوی دی هغه مړ شوی دی نوې قوم راغلی دی هغه ایمان هم راوړی دی پوه شوې لیکن دا خبره ده چې دوی په لاپډار کې دي انهم و یقینا دوی چې دي یظهروا علیکم کچرته خبر شو پتا سو باندې یرجموکم نتاسو په پکانولی پخپل غریبانان دومره کمزوري ما تاسو ته وخت وی وربطنا علی قلوبهم الله وی ما یزون کلک کړل غنی دی غریبانان دومره کمزوري وو چې دوی خدا دې په سودا کې داریږي چې خبر نشي را باندې سو کول کې خبر شي پکانو مولی ان يرجموکم نه پکانو به مولی او يعيدوکم یا به واپس کتاب فی ملتهم په دین خپل کې ولن تفلحو کداغه دین ته واپس شوي نو کامیاب بنشي اذن په دغه وخت کې ابدا هیڅ کلا وکذالک اعثرنا علیهم الله وی دی خدان پټولو خو ما کار کړ دا یو ګور دا بل د تصار د عدم تصرف دلیل دی چې دی غریبانو کوشش دا چې مونږ پټ پاتې شو خو ما ته وکړل ما راخ کار کړل وکذالک اثرنا الله وی دا رنګ مونږ خبر کړل خلق علیهم په دی باندې صد فارم دا خلق خبرول الله دې کې میدان ته مقصد ليعلموا ان وعد الله حق دې لپاره چې دا خلک پوه شي چې وعده د الله تعالی رښتیا ده دې لاړو التخار ته ډوړی اغستی نن بای تر ناس ته خېری روپۍ د جیب نه راو پاتې چې روپۍ ورکړه هته نن بایو کتل وی دا دې روپۍ لا وړي دا کمی روپۍ دي وی دا څو روپۍ دي خدا مونږ دا غزا خپل روپۍ نه دي کنه هغه د څه خپل روپۍ دا خو چرته خزانه مونږ ته مونږ ته خای هغه خزانه مې نه مونږ ته خو دغه د خار روپۍ دي کنه نه دا د خار روپۍ کنه دا خو چې زړی روپۍ د بلې د بلې علاقې راوړي دي بهر حال لاړ راپورټ پیو شو بادشاہ را چلته او سړی د دغه شان چلته بادشاہ پولیس راولېږي سړی ونیول سړو گرفتاری وشو چې گرفتاری وشو سړی خواله راواله اخیری سړی حال ویل دا سیمونګه تک کسان او د دې علاقې نه وتی او بادشاہ تمکیرا کړي و مونږ تلیو په هر حال تفتیش کې اقرار وکړو چې اقرار یو کو پته ولګی دا زاړه کاغذونه راواغسل تور لیست راواغستو دا خو پلانې دی پلانې دی پلانې الکه دا خو رخصوي دي د دقیانوس په دور کې پوه شئ حال راځي خو چې مونږه مسلمانان یو مونږه استاد ملګری یو دا دی هغه دی سړی ته تسلی مسلی ورکړه سړی کو تسلی شو ځان سره ته کسان واغستل وې دې چیزو چل تغار خواته ورشو الله وی لیا نو دې سره مسله حل شو مسله دا حل شو چې د خلکو اختلاف او د باچا اختلاف په دې خبره کې چې بعد وی وی یره دا دغه چې کوم دی په قیامت کې با حشر جسمانی دا بدن برابر شي بعد وی نه دا به صرف روحانی نو چې دوی ولیدل چې دا دومره زمانو پس را پاسې دل وی او بس ټول مسله حل شو چې بس حشر جسمانی بوي ليعلمو دې لپاره چې پوه شي ان وعد الله حق کون چې یقینا وعده د الله تعالی په دوباره را پاسول سره حق کون رښتیا ده وان الساعه یقینا قیامت چې لا ریب فیها نشته شک پاره کې اذ یتنازعون کله چې د خلکو جګړه کولی بینهم په خپل میانس کې امرهم په کار خپل کې په خپل دین کې د خلکو لانجوي چې اوس دا خلاړ دغه خواته غار خواته بادشاہ لاړ وسره کسان لاړ دی لا ولاندې کوشو خلکو د عملګرو ته وای راشه لکه بادشاہ راغله د استاسو دیدن راغله دی او دا دی واغه دی هغه وته موږ راغلی د بادشاہ نه خدای د غر کتاب را پسې غره واستل پوښوي ته ورته چې نه نه دی خو ته بادشاہ په انتظار ولاړ دی دی دوران کې الله تعالی د دوی بل کرامت یو غټه تیګه رااله د غر نه غر غر غر رااله د غار په خلی کې پریو چې د غار په خلی باندې رااله غار خپل بند باز بادشاہ مایوس اوږي دا څه وشو په شروع کې چې کوم دنو هغه وته قتل چې دا سو کسان پوښوي نو بس یو په یو سوي بل بل سوي نو دا شو فقالو نو دوی وی ابنو علیهم بنیانا جوړ کړي په دوی باندې یو آباده اوس دوی دینه پس بیا مړ شو ها بیا مړ شو دا په دیم ځل باندې چې راوښ کنه بیا وفات چې وفات شو اوس دی وی چې لکه په دوی باندې ته یادګار جوړو پوښوي نو قال الذين ربهم عالم بهم رب تا پوهه دې په دوی باندې قال الذين غلبوا الله وي په دې کې لانجي مکوي دا لانجي په دې کې بيدای دي یعنی څوک چې په دې کې لانجي کوي دا څه خبرې دا دومره دي دا دومره دا څه کوي قال الذين غلبوا على امرهم نو اویا کسانو چې غي زور ور شو په خپل کار باندې ویلنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړ بکلون په دې باندې جمعه دې ځای کې به موږ جمعات جوړ کړو د دې ځای نه بریلیان چې دي کنه پنجاب والا هغه وی بس اولیاء او قبرونو خوا کې جمعاتونه جوړوي اومګه دوه دیو باندېانو باندې بس وی ګوره کنه دا قران کې راغلی غلب الکه بس بخت داسې صفت دا وی نه لري الله وی غلبو علی امرهم بس دا زور اور خلق بس دی په جماعت جوړ کنه دا خو نه چې اندار دی صفات ته او مرحله حدیث کې صفار راضی الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله بنی اسرائیل الله دې بنی اسرائیل لعنت کی اتخذوا قبور انبیائهم مساجد د انبیاء او قبرونو نه څه جوړ کړ جماعتونه جوړ کړ او په دې باندې بیا فقها لیکل کړی دي چې د جماعت کې قبري جماعت کې قبري نو که جماعت جوړو قبر به وباسي ک قبر جوړو جمعات په دغه ځای نه ورانه دومره په سختی کړی په جمعات کې دم نه قبر سره هغه نه چلیږي دغه رنګ د اولیاء او د قبرونو خوا کې جمعاتونه جوړول بیا پاره کې نفلونه کول دانش ته غلبو علی امرهم معنی بعض مفسرین کړی دا چې هغه زوره ورشي په خپل دین باندې مطلب دا د خپل دین کې په زور باندې سيزونه ور داخله ول خپل دین په زور باندې ګډوډ کړو نو هغه خلکو ویل نه تخذن علیهم مسجدا سيقولون نظر چې وای بدی خا اوس دای به سوي سيقولون نظر چې وای بدی ثلاثه دریدی رابعهم کلبهم سلورم اسپیده دا به بعد وای دریدی سلورم اسپیده دا څه خبرې دي ويقولون بعض بوي سبعه ودي وثامنهم كلبهم او ومس اتم سپيده نو قل ورته وای ربي رب زما سره اعلم خپوه ده بعدتهم پشمار ده دي باندې ما يعلمهم نه پیژنې شمار ده دوی الا قليل مگر لک خلق ابن عباس ته وای انا من القليل زره لګونه څنګه غوي مال آیات نه معلومه کا چې ګوره مخ کې دا دو ذکر کل ثلاثه الرابعهم او خمسه سادسهم دا چې ذکر کل دی په اشاره وی رد مم کې غیر دا دی دلیل خبرې دا رستونه چې را دخل کو ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم نو دا په خپل ځای پرې خو دي ته ونه چې دا دی دلیل خبره خو اسوي دا ودی او اتمه سره اتمه سپې دی وای دا چې کوم نه په دیش مار کې دي خو الله د اشمار ولې یقیني ذکر نه کوي دومره دي الله ته چې وایي دې ته ضرورت نشته مقصدی خبره دا نه ده په قصه کې تاسو پرېږ دی دا فلا تماری فیهم نو ته بحث مکول دوی سره فیهم پشمار د دوی کې الا میرا ان ظاهرا مگر بحث کارا بحث کارا هغه چې قران نه ته معلوم دی نور مقاصد چې دی غي ذکر کا دا پکې سړي چې دا دومره دی او دومره نه دی خوښ وي طالب روانو ډوړی لدا وکسان وي طالبان هغه ته چا دعوت وکړو ویراوی دعوت هم نه تکړه نو هغه وکسان لاړ روان شو ډوړی لتل اتم ملګری سره بل روان شو یې هم د تر لاړ شو دې ته ګوره لکه تاسو دعوت نه کړې حدیث کې راځي فیهم فبار د اصحاب کهف کی منهم د یهود نصارا او احدن د هچانا د دوی نه پکې پښتنو نه کوي پکې ځان نه درو جوړي غلغو شای خوري ولا تقولن لشیء اوس پمیانس کې هغه خبره چې نبی علیہ السلام سوال کړو او بیا د دې سوال کړو د نبی علیہ السلام نه چې مونږ ته د روح د اصحاب کهف او ذوالقرنین بارے کې خبر را هغه ته سبب راته ویم ان شاء الله تیر شي الله تعالی وایي چې دا بیا مکو ان شاء الله یاد لره دیمه خبره دار چې په دې کې ذکر کړي چې اصحاب کهف عالم الغیب نو وردار پته ولګي نبی علیہ السلام عالم الغیب نه هغه ته سبب راته وې ما سبب یا نشو یا په کې ډېر ورته تیر شي وګوره ولا تقولن او تموایل شی ان یو سیس دې په بار دی یو سیس کې انی فاعل چې یقینا زکون کې ذالک دغه کار غدن سبا دا سموای الا ان یشاء الله مگر ک الله او غواړي ان شاء الله وسره وای داسی مپریک دا, دا ان شاء الله چې وای نو بس بیا به خبره صحیح واذکر ربک یاد ور خپل اذا نسیتا کله چې تا تا نهیر شي اے چې تا نهیر شي نو بیا رب را یاد کا څه مطلب بیا چې تا کم ټیم را یاد شو نو ان شاء الله وای کم از کم ثواب بدیو شي او کلام بل د لغو نه بچي باقی د تعلیق مسله د قرآن نه ذکر کړی دا فقها او اختلاف چې ان شاء الله متصل کلام لغوه کوي او که ان شاء الله منفصل متصل کلام لغوه کوي منفصل احنا په نسبت نه لغوه کوي خو البته ثواب خو بریو شي واذکر ربک اذا نسیت یا بعد وی واذکر ربک یاد کر خپل په استغفار سره کله د نهیر شي نو بیا وای استغفر الله یا الله ته توبه و باسم معنا خدای ان شاء الله یشو یا واذکر ربک یاد کا عذاب در خپل اذا نسیت کړه ان شاء الله یشي وقل وایا عسى ان يهديني قریب لا چر هدایت تو کی او بخی ما تربی رب زما لاقرب من هذا رشدا هدایت تو کی ما تا لاقرب من هذا اغه ډیر نږدې من هذا د اصحاب کهف د کسی نه رشدن هدایت تا داسې داسې واقعات داسې وحی براولیږي چې هغه کې بر دینم ډیر زیات هدایت نه کوشش کنا الله ما ته نورم ډیر هدایت چې کوم دنو هغه برا کی ولبثو فی کهفهم ولبسو فی کهفهم اوس الله وای خا په میانس کې دا قصه لګ لنډه بیان کړه اوس وای ولبسو او وخت تیر کړو دوی فی کهفهم فغار خپل کې 300 سنین 300 کالا وزدادو تسعا او زیاد کړو په نه کالا زیاد کړو 300 او نه کالا فولی وی 300 دا ځکه چې يهوديان سره خبر روانه ده هغه شمسي کال حسابي نو په شمسي کال باندې دا 300 کال راځي او چې قمری زمونږه حساب وکي نو درې سوا او نه کال راځي درې سوا او نه کال الله وی په دې غار کې سو ودو خو چې را پاتې د چاوي یو ورځ مې تیر کړ چاوي دوه ورځې دوه پته ورته نه و قل ورته وایا اوس دا غټولې قصې ها سکی دا هغه خلاصه بیانې په یو سو جملو یو خبره دا وره چې خلاصه دې کلام دا شو قل ورته وای الله اعلم بما لبسو الله خپوره پاغه سوچ دوی وخت تیر کړل په دې غار کې الله تخ پته راغه دغه له غیب السماوات والارض یو دا دی چې الله لرا غیب د اسمانونو دی والارض الله په اختیار کې غیب د اسمانونو دی او غیب د زمکو دی الله ته پټ چیز نه معلوم دی بل چاته نه معلوم یو دویم ابصر به واسمع ابصر به واور ودا قصه ها او نه دا قصه په دی باندې وا اسمع وا اوروا دا خو دغه شو اسم څه شو امر شو نه راشه پیر تعجب سی غره داخل سی ابصر به سخ اورول دي سخ لیدل دي قصې دي واسمع او سخ اوریدل دي اے ډیر خاوریدل او ډیر خلیدل دي ها دا واقع ډیر عبرتونه دي ته پکې سوچو کا دا تصرف تعالی دلیل دی دا د علم د الله دلیل دی ما لهم من دونه من ولی نشتل دي خلق را من دونه غیر د الله نه من ولی سوک دوست سوک حفاظت کون کے سوک مددگار دا معنی ولا یشرک فی حکمه احد ولا یشرک او نشریکی گی اللہ تعالی فی حکمه پکار دا کے احد نیسوک اللہ تعالی د نشریکی یو تن سوک په د الله په حکم او د الله په کارونو کې دا ورله خلاصه راو باسله چې دا اصحاب کهف د قصې نه خو د دې مقصد دا چې موږ به شرک راو باسو الله وایو دا اصحاب کهف د قصې نه سره وځي دا چې عالم الغیب الله دا تیرا وتل دا تیرا وتل چې مددگار ها دغه مددگار الله دا تیرا وتل چې څوک هغه د الله سره په کارونو کې یو قسم شریک نه دی دا تیرا وتا نه دا چې ته شرک جوړې ولا بسو فی کهفهم او وخت یې کدی فی کهفهم په دې غار خپل کې ها وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک خو اوس دغه شوغه اوس د دې پورې خدا واقعیت ته ته واقعیت ذکر کړه اوس دعوت ورکړي د الله کتاب طرف ته او د توي چې د هغه کتاب د پاره با د توحید د خورولو د پاره یو جماعت ته مؤمنانو جوړ کی او هغه سره به گزاره کې دنیا والا به پرېګ دی دا غي نه پس بیا ترغیب ال قران ورکړي او تخویف ورکړي ښا تخویف ورکړي پس دا غي نه بیا برته ذکر کوي دوه امور غټ صحیح شو کنه چې خلق ولې گمراه کیږي یو وجه دا ده یو وجه دا ده چې خلق گمراه چې د دنیا کې منحمد شي نو د دنیا بدی برته بیان او درې وجه برته دنیا ده دغه تزهید چې دنیا لپاره برته درې طریقې دا کوي او بیا وایي چې خلق دغه خراب شي چې ابلیس پس روان شي نو د ابلیس عداوت تر ته ذکر کوي چې ګوره ابلیس پس مزه دا ابلیس تاسو گمراه کوي دا شبهات ټول د دینه پیدا کیږي نو دا قران تراشی خالص د الله کتاب باندې پاغي باندې روان شي د خلق کیسې پرې دی په کیسو پسې مزه وتل ما وحی الیک من کتاب ربک نو قل ولا په دوی باندې هغه چې وحی کول شته من کتاب ربک د کتاب درفتانا لا مبدل لکلماته نشتره بدلون کې کلمو د الله لرا آیاتونو د الله لرا وعدو د نصرت لرا ټول معنی فکر ولن تجد من دونه ملتحدا او تبنموی غیر د الله نه ملتحدن زائد پنای الله نه بدان بچ نه کی چرته چی تنه تنه پټ شي دا نشي کولی واصبر نفسک او د توي چې ښا کتاب لولي ملګری به سره شي نو کتاب به په شریک باندې خوروي دا غي د پاره به یو ترتیب جوړوي هغه به اهل اخرت خلقي اهل دین خلق پي دنیا والا خلق سره نه واصبر نفسک او واصبر نفسک او صبر کزان خپل بن کزان خپل مع الذین دا کسان سره یدعون ربهم چې مدد غواړي در خپلنا بالغدات په وخت سبا کې والعشی په وخت بیګا کې یریدون وجهه اراده لري دوی د رضا د الله د مخ د الله د الله مخ لیدل غواړي قیامت کې یا د الله رضا حاصلې ولا تعد عیناک او ماړه وتسترګ خپل ها عنهم د دوینا د دوی نه تسترګې ماړه واره دي خپل ملګرونه دا قران ته چې سره ناشتي دا ملګری چې کوم دنو دې ته متوجي اوسېګا دا چې تسترګې وانه لې تريد زینت الحیات الدنیا چې اراده لري ته د زینت د ډول د ژوند د دنیا دا کار مکوا ولا تطع بل ته تابعداري نکو مکوا من دا چا خپلنا قلبه چې اړه چې غافل کړي مونږه زړه دا عن ذکرنا د قران نه زم خپل ذکر نه د قران نه د قران نه مونږ یو سړی غافل کړل انت هغه پسې مزه یارا راشه قران ته وخت کیرا وتبع هواه او تابع شه تابع شه د خواهش خپل هغه د قران تابع نه دی هغه د خپل خواهش تابع دی وکانه امره او د دین دا غو کار دا غو فرتن د حد نتیر هغه د حد نتیر خبرې بی ځای خبرې دا دا غ دین دی وقل ورته وای الحق من ربکم اوس ترغیب القران ورکی راشي قران ومني او زجر ورکي منکرینو ته تخویف ته بیا بشارت دا غینه پات چې څوک مني وقل ورته وای الحق حق بیان څه شي نو من حق پسې ګرځو اهل حق ګورو چې اهل حق خلک بس مونږ علماء حق پسې ځو الله وای بس الحق من ربکم حق هغه چې ستاسو رب دې طرف ولو که ستاسو دشمن سره ولې خو چې د رب خبره نه تاسو کوي نو هغه سره هغه حق دی او چې دا غینه اقوا دی خو وکنه نو هغه حق نه دی بس لنډه خبره دا او پیژنه الحق حق چې من من ربکم هغه دې چې طرف طرف تاسو نه فمن شاء فليؤمن نو کسو او غواړي ایمان دی راوړي فمن شاء تاسو کو غواړي فليكفر نو کفر دیو کی نو دا اختیار دی بعض خلک دلته کې کنه اوس کوم موجوده لیبرال خلک هغه وای دا بس ازادي ده مسلمان کی کسو کافر کی او که چرته دوی سو کی طلب د مدد کی طلب د فریاد کی نو مطلب اوبو غواړي و ان یستغیثو که چرته دوی طلب د اوبو کی نو یغاسو دوی ته به اوبو ور کول سی بما ال اوبو کل مهلی پشان د چا کل مهلی پشان د خیری د د خیری د سروکړو تیلو سرکړی تیلو لیدلی چې تل شالشمو تیل چراوړي هغه تاسو طرف ته بدو رکی کنه زمون طرف ته شالشم کیږي نو هغه شړشم چې کم دی دا سر دا خواږه تیل سری دا چې کله ته وباسي پاغه دغه باندې بیا راوړ بیا او یې شي هغه یو ځل سر کی نو چې سر کی داغه نه بیا لاندې څخه خټه غونې پاتې شي ډیره خطرناکه بوی هم داغه خوان دما او بیا ګرم نو ډیر خطرناک شي یا کل مهل بعد وی اغل پشان د ویلی کړي شوی تانبه تانبه سره اچ په اور ویلی کې داغه پشان ته وبوي ها هغه ور کړی شي یشویل وجو چې سوځي به مخونه د مخ سرمن به جام کې را پریوږي دومره به ګرمي د اس شراب نو بد سکل دی دغه اوبو وساعت مرتفقه او بد زائد آرام دی د جهنم ان الذين امنوا اس کم خلق دغه قران منی یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کوي موافق د شرع ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د هغه چا احسن چې هغه کوي عملا عمل اولئک دا کسان چې لهم جنات عدن دوی لپاره جنتونه د همیشه والی دي تجری چې بهیږي من تحت مرنهار لاندې د بنگلو دا غوینه والی یحلون فیها هغه ټول چې پاره کې دوی ته من اصابرا دا بنگلونه بنگړي دي تاسو ته وایي سړي وته وایي من ذهبن دسرو زرونه او د پاسه په بیا غټ ری خمه چولی شنو متقین فیها تکیاګان به لګولی تکیاګان لګون کې بدی فیها په جنت کې علی الارائک په تختون باندې نعمت ثواب نو خبد لره دغه وحسنت مرتفقه او خله په اعتبار د په اعتبار د نفس سره په اعتبار د زائد آرام سره وضرب لهم مثل الرجلین واستذهیب فی الدنیا ورکی په یو مثال سره چې ګورئ دنیا نه بی رغبتی وکي دا څومره شبهات او دا څومره چې خلک د قران نه مخړی دا د څه د وجنه د دنیا د وجنه نو راشي دنیا د دنیا بیا درې طریقې اول کې ته دنیا سبب د عذاب د په دنیا کې نو ځکه پرې د دنیا دویم نمبر دنیا چې دا د فانی ده او دریم نمبر د اخرت د عذاب سبب دی دا درې برته ذکر کړي تر هغه آیت نمبر 49 پورې ها دا به کیږي وضرب لهم او په میاس کې به تخفیفات دي وضرب لهم مثل الرجلین بیان کړي ته مثال د دوو سړو جعلنا له حدهما چې جوړ کړو مونږه یو د دې دواړو ته دا سړی باندې وای دا مثال دی صرف ولی والا پکې میانس کې باید عام پکې وکانه له ثمر او وو د دې سړی د پارا ثمرون سمرون غلی نوری آمدن نور نور آمدنونه مخا صرف پدې نو فقال لصاحبه نو دا دوا کسان یو داسې دا یو بل چې غریبو دا چې کم مالدار دا مشرکو چې کم غریبو هغه موحد او مؤمنو نو دې دغه مؤمن ته سوی دغه مؤمن دته دعوت ورکړي فقار علی صاحبه نو وی دغه ملګری خپل تا ملګری سوکو ملګری د مجلس یا ملګری او ناصح او خیر خوایو هغه برته دعوت چلولو دغه د توحید او د ایمان او هو یحابره په داسې حال کې چې د بحث کولا سره فخر کو پلا ورته وی انا اکثر منکا یقینا ز ډیر امستانا مالن په اعتبار د مال سره و اعز او ډیر عزت مندیم نفرن ډیر په اعتبار نفرن په اعتبار د نفر سره زما نفرین ډیر لستانا زما مالم ستانا ډیر دی دستانا ډیر عزت مند ما تر ازي ستا په دین کې څه ګټه ده ودخل جنته او دې دن نشوغه باغ پلتا او هو ظالم لنفسه پداس حال کې چې دې ظلم کوونکې او په خپل ځان باندې مشرک وو د ظلم شاته چې لام راشي نو په معنا د سره دا ظلم لازمی سره ښا ها قال ندوي ما اظنو زه خدا ګمان نکوم ان تبیدا چې هلاک بشي دا ابادا بعد یبیدو په معنا د هلاکې در سره اباد یبید په معنی د هلاکول سره پوه شو کنه اباد په اردو کې غوسه تا وای په اردو کې آبادې دو تا وای او آباد په عربی کې څه وای تبا تبا کول تا وای اسلام آباد اسلام تبا کړی دی ما اظن ان تبید هذه ابدا ز ګمان نکوم ان تبیدا چې تبا بشیدا هذه دا باغ ابدا همیشه دا نه تبا کیږي دا به یو ولاړ وای هغه ورته وی دا الله بنده قیامت پر راځي دوی و ما اظن الساعه او زه ګمان نکوما د قیامت قائمتا د قائمې دو داغي چې قیامت پر راځي زما خدا عقیده وی نشته ولا اردت توای چې خامخا وی نو که چرته دا واپس کړم الی ربی رب پلتا لاجدن نو خامخا زبمهم خیرا غرا من هذا دین من قلبا په اعتبار د واپس ایسرا التب زما د دینم خبن لې دغه دلته بنگلې منګلشتا نو الله پاک په دې ته ګوري نه چې دل ته بنگلو عادتو یا الها دل دلته بنگلي ورکا الله ما لقي بنگلي راکې ځکه زما په دلته حالت خله دا دغه کول چې دا په دنیا باندې قیاس کیږي قال له صاحبه نو وی ورته هغه ملګری ده او هو یحاوره هغه مخ کې یحاوره بحثو دا یحاوره مار یجاوبه دا ورته جواب ورکولو وی اکفرت بالذی آیات کافر شوی په غزاد باندې خلقک من تراب چې تی پیدا کړی د خاورینا ثم من نطفه بیا دا غوبو د ساس کینا ثم سوا کرجلا بیا برابر کړی تو رجلن سړی تی سړی جوړ کړی ته بیا اوس تاغه نه انکار کې لکن هو الله لیکن هغه الله تعالی چې ربي زما خو رب دی لکن لکن لا اقول ما تقول زدانه مت تسوای بل اقول هو الله ربي بلکې زه خو دا وایم چې هغه الله زما رب دی ولا اشرک بربي احد او زه نه شریکوم د خپل رب سره هیڅوک ولولا اذ دخلت جنتك اوس هغه ته نصیحت کوي و دا الله بندا ول نو اذ دخلت چې کله ته داخل شوې جنتك باغ خپلتا نو قلت تا بدا ویلو ماشاء الله هغه چې الله یې اوغواړي دا هغه شی چې الله غوښته دی الله ما لرا کړی دی که الله غوښتل بیا به لري کی پوه شوي هر نعمت چې په سړی په کار ادا وای لا قوت نشته د قوت الا بالله مگر طرف د الله نه دی ها تا دا قوت د الله تر طرف نه دی الله په مدد باندې ما ته ملاو شي تا بدا ویلو ان ترنی خا دیو ته وای تا چې ما ته دا خبرې کولې ان ترنی ته ویني مال را انا مال را اقل منک کم ستانه مالن په اعتبار د مال سره و ولدن په اعتبار د اولاد سره ته ما ته د مال او د اولاد په اعتبار سره کم ګوري ځکه فعسى ربي نو قریب رت رب زما ان یؤتینی رابک ما ته خیرا بهتره من جنتک د باغ ستانه و یرسل علیها او قریب رت راو بلیږي په دې باندې حسبانن حسبان اغا عذاب اغا هوا و پراولیږي فلن تستطيع له طلبا نو د هرګل بتن لري له د اغي ابو د پارا طلبا ها طاقت ته دوباره راو باسلو تبه بیا نشي طلب کوله چې راوي باسي دا باندې کوله الله وی دا ورته هووي نو هغه کولی ولیو رب اغبر اشعث لو اقسم بالله لا بره الله باندې کله کله یو سړی قسم وکړي الله پاکه فورن ولا پوره بس دا شو او حیت بثمره الله وی راګیر کړی شو په عذاب کې وی وی باغ پلاړو غرق شو ما په دومره معلوم خرج کړو غم پکې لاړو وهي خاویتن او دا باغ دل چورا پروتو علا عروشیا پچتون خپل باندې ويقولو او دوی یا لیتنی ها یکسو استعمال را لم اشرک بربی احد چې ما نوې درک سره هیڅ څوک شریک کړي دای ایمان راوړو بعد وی یا بعد نه ایمان اند راوړي خدای صرف داوی چې ما چې څوک شریکان کول هغه کومه هیڅ نه کړل دا څه دغه څه فائدہ شو ولم تکل له فئه الله وی نو د لپاره بیا ډالا د خوې د ډیر افراد نه دي کنه الله وی نو د ډالا ينصرونه چې بچ کړي وي دې من الله من دون ينصرونه چې مدد کړي وي دې من دون الله غیر د الله نه وما کان منتصرا او نو دې د پخپل د ځان بدل غستون کې د ځان بدل پخپل بیا نشو غسته هنالک الولایت لله الحق نو په دغه وخت کې په دغه ځای کې لل الولایت اختیار لله الله تعالی لر الحق پورا پورا اختیارات پورا واک الله ویدا زماله هو خیر ثوابا اغه الله تعالی بهتر دی په اعتبار د بدلی ور کولو و خیر عقبا او بهتر دی الله تعالی په اعتبار د انجام ور کولو سره خې نتیجې ورکول سره وضرب لهم مثلا نو دا مثال ته بیان تاسو په پوه شئ کنه مثال بیان ته چې ګورا دنیا کې خلک غرق دي لہذا سکیو توحید او دین ته نه پاتې دي نو دا دنیا کې قران ته نه پاتې دي دا دنیا کې مغر کېږي دنیا صدا دنیا ډېر خطرناک شي دنیا دا وګوره دا سړی کم ځای ته ورسو د دې مثال درکو په دنیا کې کله دنیا سبب د عذاب وګرځي اوس ته وای راشه کې دغه کې وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا دنیا چې دا فنا کیدون کې دا یار نو بیا څه کې وضرب لهم بیان کدوی تا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیوي کما ان پشان دو بوده انزلنا او چې مونږه را ورو را ورو من السماء د بارنا فاختلط به نو ګڼ او خو دي پاغي سره نبات الارض څنګه مثال شو مثال داسې شو چې باران باران را وریږي یا خو مثال د وبو یا مثال د لیکوټو دی که مثال د وبو شي الله وای وبو دي کنه به طاقت شي دی بس راشي را وریږي بیا وچی دک چان ته دا شي دی خوش وي د دې اصلاح نشته یا خو وبو باندې غبوټي را درغونیږي دنیا دغه شان ده بوټي دي اگر را درغون خوشو ته وای چمک دمک جوړ چو خوند پیدا کو یو دم داس پس خزان راشي وچی هیڅ هم بیان نه دغه دنیا نه وې دي کې سدي خا فالمال والبنون نو مال چې دی والبنون او دامن زینت الحیات الدنیا اته ډول د خلق ته د ژوند د دنیوي والباقیات الصالحات خکه څه دی والباقیات اغرست پات کی دن کی الصالحات او نیک عمل ندی خیر الغرد عند ربک پنځ درف ستابانه ثوابن په اعتبار د بدلی سرا و خیر او بهتر دی عملا په اعتبار د امید سرا کو امید ساتي د عمل نه ساته و یوم نسیر الجبال پاک اوس وایې دا وګوره نو دنیا سره دا فانی ده لہذا دې سره مینه مکه اوس دا ته بیان کوز ته وی راشه دنیا کلا سبب د عذاب د اخرت هم ګرځي اخرت کې بیا عذاب ته ملاویږي و یوم نسیر الجبال هغه ورځ باندې چې او بغردو مونږ غرونه غرونه روان شي داس چلیږي با خو شي وترل جبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب ته وای کدا غرونه په ځای ولاړ دی خو به وریځ غوند روان دي داس بزیخه وترل ارض اتب بنز مکا بارد تنخکارا داغ میدان بس یو ټول وحشرناهم او راجم بکم مونږ دا خلق فلم نغادر نو مونږ بپرین دومنهم د دوینه احدن هیڅ کو هیڅ یو تن بمشاته پاتې نه وعرضوا على ربك صفا او دوی به پیش کړی چې پر رب باندې صفن فدات حال کې چې صفونه صفونه وي نو دوی زما په دنیا کې مالو زه په مال ځان بچم الله وی مال بل څه کار دي لقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته کما خلقناکم لکه مونږ چې پیدا کړی وي اول مره پاول ذل بل دعنتم بلکې تاسو ګمان کو الله نجعل لكم موعدا چې هرگز به مونږه مقرر نکو تاسو را موعدا وخت د وعده ځای د وعده تا په دنیا کې دا ګمان کو چې نشته نه زما الله ته نه وردم او هیڅ دغه عذاب مذاب نشته الله وی را بشي و وضع الكتاب نو کې به خو دې شي عمل نامه فتر المجرمین نو تب وی مجرمان خلق مشفقین را پیدون کې اشفاق سړی د ډار نه تیر پیږي پوه شو کنه نو دغه حالت ته وی داری دن کی مما دا هغه عمل نامې نه فی مما دا هغه عملونه فيه چې پدې کې لیکلي دي ولا یظلم ربک احدا او ظلم نه کوي رب تا احدا په هیڅ چا باندې تا رب په هیڅ چا باندې ظلم نه کوي نو دا ورته دغه پیش کو د دنیا ترغیب ال کتاب اول په دې باب کې کنه اول سوا قصه دغه اول خو تر دغه وا قصه د اصحاب کهف وا چې عالم الغیب زم متصرف زم بیا دا غینه پس د توی چې خاص عالم الغیب او متصرف زم نو زما په کتاب کې هدایت ته دا ګوره بیا ته وی خلک د کتاب نه ګوري ولې نه ګوري دنیا طرف ته متوجی دي نو راشه دنیا وګوره دنیا د دنیاوی عذاب سبب شي کلا هغه سره چې او په هغه باندې په دنیا کې عذاب راغی دنیا فانی ده دایره ته دوی موي درې مې ته وی دا دنیا کله سبب د عذاب د آخرت شي نو ګوره الله تعالی طرف ته متوجی شي او د توي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا خلق قران ولې نه ګوري خلق وې توحید نه مني دویمه وجه دا ده خلک د ابلیس تابع شوی دي نو ته ابلیس خو ور داد دې سوکو و اذ قلنا یاد کا پاغه وخت کې چې وی مونږ له ملائکه ملائکه تا اوس جدو له آدم سجده کوي آدم علی السلام ته فسجدون دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ها کان من الجن ودا ابلیس ته جناتنا ففسخ عن امر ربه نو دی اوته د امر د الله نه د الله د رب امر پرې خو د اغینا فرمانی وکړه افتتخذونه نو آیا تاسو نسی دی وذریته اولاد ددو اولیاء دوستان اولیاء قائدان من دونی غیر زمانہ وهم لكم عدو او حال دار چې تاسو دشمن دی دی خو تاسو دشمن دی به اصل الظالمین بدلا بد دی ظالمان لرا بدلا بدل بد بدل بول الله تعالی ورکی پوش ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وصلی الله و ابلیس څه دی ابلیس سره علم غیب نشته ابلیس متصرف نه ښا ما اشهدتهم ما ندی حاضر کړی دوی دا دا شیطانان خلق السماوات پیدایش د اسمانونو ته والارض پیدایش د زمکو ته هغه ته نه حاضر کړی هغه ته کوم مخ نه کړی یا هغه پته ورته نشته دی چې د عالم الغیب شي چې دی وایي چې ما ته د اسمانونو د زمکو ټول احوال معلوم دي ولا خلق انفسهم او نه حاضر کړی دی پیدایش انفسهم د خپل جنس والا وتا چې دای د دای جنس والا سما دی حاضر کړي چې راشه الله پلانې پیدا کوم تو ته ګوره وما كنت او نیمه زه متخذ المضلین ها نیون کې د گمراه کون کو خلق او عددم معاون زم معاون گمراه خلق چې کوم خلق گمراه کوي هغه معاون نه جوړوم حدیث کې راځي ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر الله تعالی د دین تایید کوي مضبوطی د دین 50 سره په فاجر سړي سره خو دا نه کوي چې مودل سړی چې خلک گمراه کوي پاغه سره د خپل دین تایید کی دا نه کوي و یوم یقولنا دو شرکای پاغه ورځ باندې چې आवाज وو او وی الله تعالی را او بلی شرکای شریکان دما الذین را شریکان ځان تم چې تاسو ګمان کو چې دا دما سره برخه مندي په خدای کی فدعوهم نو مدد ته غواړي فلم یستجیبوا لهم نو قبول بنه کې دوی دا خبره لاغې د پاره هغه دی به مدد غواړي ولقد صرفنا نو دایته بیان کړي خلق د قران نمخ اړي د دنیا په وجه خلق د قران نمخ اړي د څه په وجه باندې د ابلیس تابعداري په وجه ابلیس په سر روان شي اوس د توي دا پرې دراشه قران ته قران دادي ولقد صرفنا او یقینا من بار بار بیان کړي فیا د قران په دې قران کې لنات خلق تا من کل مثل مثل معنی میں توقع کړه یا درته هغه مې را کړی من کل مثل هر قسم نصیحت دلته کې مثل معنی نصیحت ته وکانه الانسان او د انسان اکثر شی ان جدلا ډیر د په اعتبار ډیر شعر جدلا په اعتبار د جګړه تا چونکه بعد د شبهات وای کنه صورت د شبهات د جدل کوي بحث کوي شبهات پیدا کوي ځکه وته دا وی وما منع الناس اوس زجر ورکی په انکار د سبان دی د توحید باندې الله وی ولنه کوي وما منع الناس او ندی منع کړی خلق ایو منو د ایمان راوړونه اذ جاءهم الهدى کله چې ته هدایت راغې ويستغفروا ربهم او ني دې مونږ کړي د سنا د بخنه وختو در خپلنا الا ان مگر من کړي دي خبرې دي تاتيهم سنت الاولين چراش دوی تا طریقې د پخوانو طریقې د پخوانو سړي د عذاب غ طریقې الله وای چې عذاب کرا ولا مل بده ایمان نه دی ارته نه راوړي ښا دی هغه ته په انتظار ناست دی و او یاتیهم العذاب قبلا یا راش دي ته عذاب مخامخ چې مخامخ عذاب روان یا دی ایمانونه راوړي بیا زه نه منم بیا زه نه قبلوم تنا فما نرسل المرسلین اوس دا غینه پس چې دا تخفیف ورکو اوس زجرونه ورکي و زجرونه دي ښا خوش او تخفیف دنیوي دی بیا زجرونه اول زجر په انکار د رسالت و ما نرسل المرسلین او الا مبشرین او منذرین مونږ نه علی رسولان مگر زیر ورکوونکي او يرونکي و یجادل الذین کفروا او جګړه کوي جګړه کوي بحث کوي هغه کسان چې کافران دي بل باطلی په غلط او په باطل شبهه سره باطل اعتراضات کوي پاغه سره دا یو کیسه ذکر یا براوړي پوښ کنا هغه په دلیل کې پیش کوي دا وګوره دا راغلی دي په خوا به خلکو سکو کتاب به راوړو در پسې هغه کتاب دې ته ذکر کړه راوړو ګلستان دې په تر خوشې کړو نو ګلستان نه به دلیل پیش کول ولکه ګلستان دا ادب کتاب دې کړه فقہ کتاب دې ته ما په دلیل پیش کې دا شان دلایل در پر راوړي دا فلانی کتاب کې راغلی فلان الکه راځي کتاب په کتاب ګورو چې کتاب کوم کتاب دی اول د الله کتاب دی بیا د رسول الله سنت دی بیا د فقه کتاب بیا د هغه نه پس نور کتابونه زنه منو ما پوه شئ یجادل الذین کفروا او بحث کیا کسان چې کافران دي بل باطل په باطل شبو په غلط شبو سره لیدحذو بالحق سکی دین دې پارا چې اونړی په دې باندې حق حق په دې باندې نړی حق په دې باندې ماته ښا او با چې دا دته ګوروي واتخذوا آیاتی او نسی جوړی آیاتونه دما وما او هغه سیدنا انذرو چې دوی تیرو لشي وی دي هغه عذابونه حضوا پټو کو باندې هغه پورې ټوکې کوي هغه دې نه مني ومن ازلمو څوک ته ډیر ظالم اوس دا بل دجر دی بل دجر چې کم دی دا پتبان دی د قران نه اعراض کول ومن ازلمو څوک ته ډیر ظالم ممن دا غچانا ذکر بی آیات ربه چې دې او يرول شي په سبب داغه چې دوی کم کار کړل کم ګناونه کړی دي لا عجل لهم العذاب مخامخا ضرب ور کې دوی لر عذاب کله دومره زر نیولې اوس په زر عذاب کړیو بل لهم موعد بلکې د دوی د پاره یو وخت لن یجدو من دونه چې دوی به نمومي من دونه غیر ام من دونه من دونه وراد وراد اغینا موئلا زائد پنا بیا بدیل اغینا افغان شیت لچ دی وچ د بدن بچ کمال تکي وتلک القرى اوس په اخر کې تقویب په ذکر د اقوام سابقه سره اجمالا وتلک القرى او دغه خارونه چې دی اهلکناهم مونږه تبا کړی دي لما ظلمو کړه چې دی ظلم وکړو شرک وکړو کفر وکړو وجعلنا لمهلکهم او مونږه ګرځول وا د پاره د تباہی د دوی موعدا یو وخت مقرر وخت مقرر می غیله ګرځول او لہذا د دې کوم سی وخت مقرر ویخه په دې باب کې څه ذکر شو اول قصه د اصحاب کهف د غټو دوو مسلو د پاره نور پکې ډېر وی عالم الغیب زیم وی الله وی او متصرف زیم بل څوک نشته صحیح شو قصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه وګوره په وی ویل کې سبب را خبر او کوم سبب یا ونشو کنه قصه ټیک شو بیا دا غي نه پسې ویل چې پریک دی دا شرکونو دا خبره پریک دی شبهات پریک دی راشي انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله پاک کتاب نازل کړی دی کتاب پس روان دی اوس چې کتاب پس روان شي ترغیب ورکړو کم خلک کتاب پس نزي کم خلک چې دنیا په رواني نو د دنیا دغه وته په دریو طریقو سره رد کو چې دنیا باطل شی دی پرېږي دی دنیا کې په سړی عذاب راولي دنیا د مینې د وجنا کله مطلب دا د دنیا په نه کې دن کې دا دنیا د مینې د وجنا کله په سړی د آخرت عذاب راځي بیا د توې چې او راشه کله ته قران ومنه نه معنی ځکه ابلیس په روان شوی نو د ابلیس واقعیا چې کوم دی هغه دغه غزه د ذکر کو دا غي نه پته مسلسل زواجر شروع کړل چې زجرونه په دې کې دا مرض دی دا مرض دی دا مرض دی ځکه قران ته ناراضي تر دې پورې دا ورکوخه